دا پنځم رکو شروع شو د سوره نور نه کان فيما قبلو بیان القران الكريم مخکې بیان راغلو د قران کریم لقد انزلنا آیات بینات وموعظه او وعظ وهنور قران نور دی ذکر هاونا النور الالهی دلته ذکر شنور الهی فالحاصل ان القران والنبي عليه السلام نور قران نور دی نبی سام نور دی والله تعالی نور الله نور السماوات والارض نور نور راولېږي نور ته دې کې تشبیه ده د معقول د محسوس سره د پادی زاد معقول فالمشبه اربعه اشیاء متداخله مشبه سلور سيزونه دي یو بلکې متداخل البدن فيه صدر بدن دې پدې کې سینه ده فيه القلب پدې سینه کې بیا زړه ده فيه النور پدې کې بیا نور سلور کل مشکاتی پشان د تاخچه شای بندې مخه کولاوی فيه المصباح دې کې چراغ مشکات د حضور جو مبارک دی والزجاجتو زجاجت کم دی قلبه رد حضور دی والمصباح النور الذي في القلب مصباح نور دې چې پړه کې دی مبارکتن با برکت ا زيتون الله شرقي دا او نه غربي دا بل بینهما قریب د تیل د دی ګرای ورکی اگر کنی مسکی دی لره اور له صفائه نور علی نور نور د هدایت د الله د نور د ایمان یا الله په نور خپل تم یشا یعنی بیا امثال خلق تا لا پارس باندې عالم او بیوتن یسبح دار سب تعلق متاخر کوي تسبیح لاره په بیوت کې اذن کړه الله حکم کړه الله چې پورته دکړې شي پورته کول به په منځونی په ذکرونی په تلاوتونی یا دې نوم د الله تسبیح دی لره سبا او بیگا سو رجالن نارینا نغافلی د تجارت او نبی عد ذکر د الله که په دکان کې ناشته هم توجه خدای دی ادو دل مننا پر کول زکات نه یریږي دانه چې په دې کې اوړي راوړي ونه دی یرینا او نظرونه جزا ورکړي الله چاته احسن چې دی عمل کړي نیکی هوا بدل یو پلاس بدل یو په وسو یو په سوار لسوا زیاتی کې د فضل پنا او د رزق ورکې مې شاته بغیر حساب به آیو مغفل ویل فی بویتن نه فی بویتن وایا ان ترفع الله حکم درف کړ او یې نه رف نه مراد دار په مراد اذن یو استاد وغوي لغت کا نسبت لغوی آتا ہے د لغت نسبت لغوی راځي او طالب بولی سے غلط بتایا قران میں انک لغوی مبین هغه ځان چې کافران دي ای بل مقابل ذکر کوي اعمالهم کسرابن د دې اعمال په شان د سراب دي سراب د غنمه په دغه کې کاری سپینواله وبدیا شراشی سم بقیعتن په او ټک چټل میدان باندې ګمان کوي په دې باندې تګ سړې دوبو چې کله ورته راشي لمې چې بیا نه مې هیڅ څه استنه توبه نه بیا الله په نيز د دې باندې او پورا ور کې حساب د جزا د جل حساب وای او کا ظلماتن یا پشان د تیرو فی بحر اللجین یو دریاب عمیق دونګي کې چپیدار دریاب احاطه یو چپی پاک دی نه بل چپا بعد دین وریدي ظلمات تیری وی د شپې تیار د ورځې تیار د دریاب تیار بعد فوت بعد چې کله راو باسي لاس پل قریب نه چې دی دا وی چانه دې ګرځ الله دې لره نور فمالو من نور دل بیا نور نشته یو انګريزو جهادرانو د شپې دا چې حالت راغی بجلی فیل شو د خپل لاس هم نه د ویل د پوښم چې دا حالت په ټوله دنیا کې په معنا راغی حدود د دریاب صفه نه ده کوي چې دا مولا لیدلی او بیا دا بیان کړي اده پر سبب د اسلام وګړي مسلمان وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له شپږم رکو شروع شو د سورې نور نه کان فيما قبلو ذکر التسبيح الخاص وها هنا ذکر التسبيح العام مخکې ذکر د خاصه تسبیح دلته ذکر د عامه تسبیح من تسبیح من فی السماوات والارض تسبیح من فی السماوات من فی الارض اذن ما قبلو ذکر النور ضد د ذکر د آیات بینات ته دام نور دی د دیرو کو خلاصہ بیان مدارج الاستفاده من النور الالهی بیان د مدارج د استفاده د نور الهی والتذکیر باعلی الله بما بعد الموت پند د خدای په انعاماتو په ما بعد الموت بین دلائل توحید او بیان د دلایل له توحید دی او بن تفاوت المخلوق بیان د تفاوت د مخلوق دی بیان عموم قدرته تعالی او بیان د عموم د قدرت د باری تعالی دی د ترغیب الی اطاعت الله بیان ترغیب اطاعت د الله ته اطاعت رسول الله دا په قبضه قدرت د الله دی بسم الله الرحمن الرحیم علم ته ان الله سب من فی السماوات والارض والطير صافات تنه ګوري اے مخاطبه الله ته اسمان کې دي څوک بلکې خود اسمانونو مستسبیح سماوات والارض هم فيهن دارنګ لا من فی الارض مارغان سب جوړون کی دي هر یو عالم دی الله تعالی د په صلات د په دعا د په تسبیح بل شان مناسب وای نو څنګه دا چر چې کوم دی بانګي اول وی قوموا ايها القانتون او دې لا به اسمان د زمکو دا او دې تا ګرځي دل دی واپسی خزائن د باران خزائن د رزق خزائن د نباتاتو ته الله شریک وریاض یاد تعلیم ما مې کې غړي وړي یو ګوره ته نه جوړي بین اجزائه ثم يجعله ركاما بيوغدي لره ګوره ویني به ته يخرج من خلاله راوځي د مین د دي نازي اسمان نه الله رسول کی میشا ته اړی د میشانا پچا غلو شي پچاونه شي یکاد سنا برقه قریب برخنا د برق یعنی بل ابصار چې بوزي نظر سترګو ته کری بری شي اړی الله تعالی رضا شپا کمی زیاتې پر دې رضا دي رضی پر دي په دې مذکور کې عبرت تل اول الابصار لا به هر دابه من ما ان دوبونه بنا بر اغلب د بنی آدمونه باز اتله کوي په ګیډه لکه ماران شو چینجی شو باز اتله کوي په دوش په لکه چرغان شو مارغان شو باز کې په سلور په لکه چارپای شو الله تعالی مایشا ځنې په هزار پاو میله کسان شو ان الله على كل شيء قدير هر شي باندې قادر دا نازل کړي ما آیات بینه مبینات د هدایت کې دا د چاته صراط مستقیم هدایت ته خدای په قدرت کې وای دی من ایمان په الله او پر رسول الله وړې دي اطاعت کوو او غیر مقلد په مقلدینو ساقي دي راشه قران حدیث کې ګور نه د امام سے مذهب ګور امام سے مذهب هو د قران حدیث خلاف نه دی نه مستنبط کدی لره حق وی بیا را دي مؤمنین باور کوي یا دی په نو کې مرض دی د نفاق کنه دي شکیان دي که یریږي دی باندې الله رسول ظلم وکینا یو نشته بل اولائک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي دا د خپل ظلم په وجه ده الا نا علی والی شرط چملن کا فرق واعف عنا